دا دامت د باندې عمل او موجي هوا کوم شیخ شیان چې په لړ باندې راغلي دی شیخ دې کوبر دې جاهل دې نو شیان دې صحابه غرین دې ختمي تجربه باندې فکلامه ظلمت وعمل ظلمت ومدخل ظلمت ومخرج ظلمت ومسيره ظلمت ظلمات بعض فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراه قريب نه چې ګوري دی لاره ومن لم يجل له لو نورا فما له من نور او به الله پاک دلائل او قدرت او ملکیت دا بیانې د خپل ځان لپاره ها ځان لپاره بیانې دارنګه علم ترى ان الله يجي صحابه ثم يؤلف بينه راوین غاړي ثم يجلو رقام اندرنا فترى الوقت يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد من السماء معنا من جبال لو قال يغرون فيشيب به من يشاء بیا روستا او صاحب د مؤمنانو رکو سره یو پنځوس انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسول ليحكم بينهم ان يقول سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ویریږي د الله نه په مامزا هغه چې امر یو ته کړی ان الله خبير بما تعملون اختتام د صورت ولاتیو الله واتیو رسول ها دا بیانای قران کریم دارنګي د دې مبارک وعده کړی دا چې زبا زیادر کوم او پتا شرط دا دی چې زما عبادت به کوي شریک باندې پیدا کوي او امور مصلحه واقیم الصلاه واتو الزکات دا به بیانې یا ایو الذین آمنو لیستاذنکم الذین دا آداب ذکر کئ مرتبط ته اول د صورت سره والذین لم یبلغوا الحلم منکم حلم منکم ثلاث مرات قاعدون دا اطلاق په بل چا نه کیږي او یو قواعد هغه تعداو چې کوم دی داغه جمع قاعده مفرد قاعده راځي او باندې قاعده فلا زال ان جناح ایزان اشیابهن غیر متبرجات زینت بنخاره کیو لیس علی الاما حرج د دې مخکې څه مناسبت دی هر کله چې مخکې مسله د مطلق کور ته نه نوتو و اوس چې د خوراک د پاره د نه نوتو وي رندو باندې ډېر تکلیف راغی نه نوتیا نشو الله و الله سال الاما حرج ولا علی الارج حرج ولا علی المریض حرج یؤمنون بالله ورسوله او دا چې چا اجازه وکړه بخشش وکاو غواړ عذاب مثلا تجلو دعا رسول بینکم کا دعا باجکم بلنه د پیغمبر خپل منځ کې ځان و دې مو یا لانی دا چې او یا د پیغمبر دعا ستا غوندې نه ده دا غو دعا مستجاب ده ذکر قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم الله په هر شي باندې پوهه یرا زما خو اراده و چې روم ته ورسوم لږ بیمار ته ما جواز و فرق دی کنه مخد د مړای او یو خو داسې دعا وکړئ چې رب العزت فضل احسان وکړي موږ هیڅ هم نشته دی ګرمي ده نهایت زیاته الله دې د خیر رحمتونه وبارو الله دا رحمت هغه رحمت ته واسطه کړو هغه هم ستا رحمت ته او دا هم ستا رحمت دی او بل دا رحمت دې ته واسطه کړو چې موږ له صحت عافیت سلامتی راکړه او توفیق د عمل راکړه پویا راکا پدی کتاب او توفیق دا عمل راکا او شفاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم قیامت کې نصیب کا او الله د دې راغلو خلقو د لاسا دا ستا کتاب او سنت د رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا ګډ ګډ تور سوالې په خوشاله شه الله دا عمل د فتنو او فساد نه پامان الله هوا پر والو الله رحمتونه راوالو باران وکړه درد شیخ القرآن میر سمیع الحق سے توحید و سنت زندہ باد اشاعت توحید و سنت زندہ باد حضرت شیخ القرآن والحدیث علامہ میر سمیع الحق امیر جماعت اشاعت توحید و سنت کل افغانستان